اوس د دینه پس دا دویم باب دی او دا چلیږي تر څه پورې دا به چلیږي تر هغه مخ کې دا پورې چلیږي ها اته دیر شم و دیر شم آیات پورې و دیر شم آیات پورې پدې کې بسې پدې کې با اعلان د جنگ وی د اهل کتاب سره يهوديان او نصارا سره او دا غي د جنگ بم دیار لس وجه ذکر کوي دی وجنو سره جنگ وکړي دی وجنو سره وکړه او بیا به د اغینه پسو د دې اهل کتابو د پاره د دې اهل کتاب او د مشرکانو په دوه خباستونه ذکر کوي په اخر کې بس بیا خلاص ښه صحیح شو قاتل الذین جنگ کوي دا کسان سره لا یؤمنون بالله اول وجه د جنگ سره چې په الله ایمان نه راوړي الله نه مني نو الله خو هغه منو خو لیکن د صحابه غونته د مؤمنانو غونته نه منو يهود ورله جسم ثابت او او نصارا چې وو نو هغه به داسې مانو چې هغه به وی چې ځامن مشترک کنه وقالت النصارى المسيح ابن الله نو په دې وجه باندې ولا باليوم الاخر او ایمان نه راوړي پورستنې رز باندې ولا يحرمون ما حرم الله دویم نقصان داله چې نه حرامي ما هغه چې نه حرم الله چې الله حرام کړی دي او رسول رسول د الله حرام کړی دي د الله او د رسول تحلیل او تحریم نه مني خپل جوړي نو دای په کې بل د قانوني شرک کوي دریم نمبر ولا یدینون دین الحق او اطاعت نه کوي د حق دین او اطاعت نه کوي حق دین اسلام نه مانی نو دریم وجه دا شو من الذین دا کسان نوتل کتاب چې کتاب ورته ور کړی شوی دی حتا تر دې پورې یوتل جزیتا چې ورکی دوی ټیکس عن یدین د لاس نه وهم صاغرون په داسې حال کې چې ذلیل وي نو دا به ټیکس به نه واخلي تر هغه پورې و سره جنگ کې نو ټیکس وسولول هغه کې دا وی چې عن یدین یو خدای چې په خپل لاس دی راوړي چاله به ورکې نه چې زما دا ټیکس اوسه جزیه مې اوسه هغه به راوړي دویم نمبر په ذلت سره به تن اخلي په زور به تن اخلي او دې لای کې بیا هغه تفسیر کې مالی کلی دي شروط عمری هغه بیا چې کوم دین هغه وګورئ کنه تاسو کتابونو کې ملاويږي حضرت عمر رضی الله عنه کې بیا سلويخ شرطونه یې خو چې په دې طریقه به ژوند تیروي اوس خو عجیب خبره ده وقالت اليهود عزير ابن الله سلورم وجدال قتل کوي ولی جنگ وسره کوي ځکه چې يهوديان وای عزير عليه السلام د الله زوی دی وقالت النصارى وای نصارى المسيح ابن الله عيسى عليه السلام د الله زوی دی معنی مرته کړو چې دا څنګه وای ولی وای هغه تیر شي دي ذالک قولهم دا وینا د دوی به افواهیم په خلود دوی باندې نو په خلو خو خامخا وینا په خلی نه مطلب دا دی دا بی دلیل وینا ده دې کې څه دلیل نشته دې دا مطلب شو ها دای پنځمه وجه د جنگ شو شپږمه وجه یضاهئون قول الذين كفروا دای مشابه کیږي د وینا دا خلکو سره چې کافرانو من قبل چې مخکې دوی نو د کافران د دوی نه مخکې کافر غوندې خبرې دوی کوي مخکې کافر سوکو نو باز وای دا هندوان او بوزیان دا بدمت والا دا خلکو هغه هم د الله د زامنو اقرار کو ادوی هم دا د الله د زامنو هغه براهمم دا خبره کوي کنه نو په دې وجه باندې دی دا غي غونتی دي قاتلهم الله تبادی کې الله دوی ان یؤفکون چرته ګرځول شي دوی د شرک او د توحید نه اتخذو وم وجدارا جنگ وسره زکه وکي اتخذو جوړ کړی دي دوی اخبارهم علما خپل و رهبانهم پیران خپل اربابا خدایان من دون الله غیر د الله نه دا الله نه غیر خدایان جوړ کړی څنګه نه امه تویلو عدی ابن حاتم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله مونږ خو هغه ته سید نه وکړي زمون قوم هغه ورته وی نه چې هغه بوته کم شی جایز کدی به جایز غنو او چې هغه بوته کم شی ناجایز کدی به ناجایز غنو وی دا څه نه وی دا څه هوا وی چې دا څه وبس دا د خدای منل دي بس په قانون کې تابعداري سره نه چا دا د خدای تسلیمول دي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله نو جوړی دوی خدایان او هغه خپل علما او پیران خدایان غیر د الله تعالی نه والمسیح ابن مریم او جوړ کړی دی خدای عیسی ابن مریم وما امروا دوی ته حکم نه کړی شوی الا مگر د دې خبر لري عبدو الہ واحد چې بندگی دیو کی د معبود یو لا اله نشتر معبود نشتر قانون ساز اوس په دواړه وایخه دغه دی خو دی پیران او علما او خدایان جوړ دغه قانون سازان جوړ کړو نو هغه معنی ورته د کړه اله بل معنی بم کې نشتر حاکم نشتر مطاع نشتر معبود الا هو غیر د الله نه سبحانه پاکی د الله تعالی لره عما دا غسنه یشرکون چې دی وسره شریکای یریدون ان یطفئوا نور الله دای نه هم وجدا جنگ و سره زکو کوي اراده لري دا يهوديان او نصارا ان یطفئوا چې ملک نور الله رڼا د الله تعالی اسلام ختم شي دین ختم شي بافواههم په خلوق خپل سره په خلی څنګه مړکای په خلی بی دلیل خبره دا غي په مقابل کې بی دلیل دلایل وای دغه و یعب الله الا ان یتم نوره او ان او انکار کوي الله تعالی پریګ دی الله تعالی هر شی پریګ دی الله مگر دا نه پریګ دی ان یتم نوره پورا کېدل درنا خپل ولو کرے هل کافرون اگر کبه دی غنی کافران والذی خاص الله غذات ته ارسل رسوله ترغیب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ارسل رسوله چرا لګ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بالهدى بالهدى ودین الحق بالهدى په دلایل سره و دین الحق او په دین د په دین حق سره دین حق سره هغه چې کوم د احکام دي نو دغه باندې الله تعالی په عقاید صحیح او سره لیظهره د لپاره چې غالب کې دي اسلام لرا علی الدین کله په ټول دینونو باندې یا لیظهره د لپاره چې خبر کې دا نبی علیہ السلام علی الدین کله پادیان ټول باندې ولو کرے المشرکون اگر کبد غړي مشرکان یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو ان کثیرا من الاحبار والرهبان دا اوس بل وجه ذکر کئ چې دای سره جنگ زکه وکئ ان کثیرا یقینا ډیر من الاحبار د علماء او د یهودیانو نا والرهبان او د پیرانو د دوینا لا یاکلون خامقا خری اموال الناس مالون د خلق بالباطل فغلط طریقو سرا غلط طریقو سرا قمال خړل سدی رشوتونه اخلي ها دغه رنگ مطلب دا چې جادو کا خلق ته پاغیبان روپۍ ګټا دا ټول پکې راضی غي امام راضی وای دا آیات زمونږ د امت د پاره ډیر غټ دغه ده وعید د زکه دا صرف هغه د پاره نو چې بس دا د يهوديانو باره کې راغلي دا موږ لنډه خبره حضرت حذیفه ته چاوي دا آیات ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئكم الكافرون دا آیات د يهوديانو لپاره دی هغه ته وی نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل بني اسرائيل هم خرونه من دي دي وی ان كانت لكم لهم كل ان كانت لكم كل حلوه ولکم ولهم کل مره چې تاسو د هر خوګه خوري او هغه ته د ترخه پرېږدي بس دا ټول دغه بارکی دا ستا بارکی دی لا یاکلون اموال الناس خامخ خوري مالونه د خلکو بل باطل په غلطو طریقو سره و یسدون عن سبیل الله یولسم وجدادا زکه وسره جنگو کوي یسدون په خپل بنديږي هم دغه شان خلق بندي عن سبیل الله دا دواړه معنی لازمي او متعدد کوم عن سبیل الله لا اله الا الله نه دا هر ځکه کوم چې دا دا دواړه راځي صد لازمیم راځي متعدیم راځي والذین یکنزون الذهب دول یولسمه وجدا دولسمه وجدا دا چې دای زکه دا کې جنگ وسره کوي والذین دا یهود نصارا او علما چې دا کسان دي یکنزون الذهب چې خزانه کوي سره زر ول فضه او سپینزر دای بل دغه ولا ينفقونها دا لسمه وجدا دا چې نه خرج کوي په سبیل الله بلار د الله تعالی کې نو فبشرهم زیر ور کوي تبع عذاب الیم فعذاب دردون کې دا درې طرفه په څه کوي دا په لدا په داغي ښا لا یعنی هر طرف پکې راغی یا بعد وای دا زکه چې د تباول سائل راغی سوال به ته وکړه د برا تم دی را داس نه پوه شئ بیا به مطلب هغه ته نه راغ نه چو نو بیا به تاسو پارخ پانه شو نو پدریم دل وته بیا شاکی وته وای دا یاره معاف کړه کنه پوه شئ نو دا الله وی ودرې کتاب برابر کوم ها دا ما کنه تم لانفسکم یقال لهم دوی ته ویل کیږي هاذا دا هغه مال دی ما کنا تم چې تاسو خزانه کړو لانفسکم د ځانونو د فائدې لپاره فذوقو نو وسکای ما هغه مال کنتم چې وای تاسو تک نزون چې خزانه کولمو دا آیات تبارک د ابو ذر رضی الله عنه موقف سره بدل دی ابو ذر ته وای چې دا آیات بس مطلق دی مونږ وای چې نه دا زکات نه د زکات د نصاب نه چې څوک زکات نه ادا کوي کنه دغه خلک پکې داخل دی هغه وای نه زکات پکې پچا راغی هغه خزانه کړی دا خو شي تر کاله راته ولې هغه په ځر صحابي عجیب سخت کنه نو د دې آیات بارک عثمان رضی الله عنه سره ډیر بحث په دې آیات باندې وکړو الته کعب الاحبار ناستو تابعی وغه مخ يهودي بیا رست ایمان راوړو نو هغه ورته وی چې حضرت ابو ذر صاحب ته وی چې زمونږ له دینم دومره سخت نو يهودیت حالانکه هغه ډیر سخت دینو او په هغه کې دومره سخت نه و چې ته مطلب دا چې بیخي تر صرف تر ماقامه پورې جمع بکې نو بسې وانه کې نو هغه هغه غوسه شو هغه خو صحابي مشر صحابي ډیر بډاو نو غوسه شوی غل چې يهودي ته پس کوی کې تر ځان نقصې شروع هغه دغه شو هغه باندې گزار کولو د کونټي هغه ته بچ عثمان رضی الله عنه پر املا وال نو هغه د ابو ذر رضی الله عنه ډیر بزرگ صحابي وو هغه دا موقف چې نه بس تر ماقام یو وخت هم خوراک ځان ته ساتل شي نور د کاله پورې خزانه ته تاو کړه کنه دا خزانه د بس دې بل باندې دغه چنچل کیږي خو نه عام علما ټول دا وی صحابه هم دا وی چې نه دا چې زکات نو باسي دا هغه خلکو بارکه دي ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا اوس دی يهوديانو نصارا وتا یو دغه ورکی ښا یو زجر ورکی د دوی یو بد عمل ذکر کړي هغه سره د میاشتو په باره کې دی د میاشتو باره کې داسې دی چې د کال ټول ورځې چې دي کنه هغه 355 دي سور ورځې دي 355 ورځې دي په مقامري حساب باندې د سپوږمۍ په حساب باندې او دوی شمسی حساب کوي نو چې شمسی حساب کوي نو پاره کې سور راځي 365 راځي 315 پته ورځ راځي لس ورځې سیواش وکنه نو د چې کله دغه تیر شي کنه درې کال تیر شي نو درې کال پس دوی سره یو میاش سیوا کیږي یو میاش کیږي دا د الله د قانون نه خلاف دا د الله د قانون نه خلاف ده دی وجن علما وای دی آیات لاندې ټول لیکلي دي ښا چې ګوره دا انګریزي تاریخ په دې خاتونو وغیرہ کې استعمالول دا یو قسم ته د کفار او سره تشبوه ده ښا دا دا غلط دی په دې باندې په الله رد کړی ان عدت الشهور موږ ټول استعمالو یقینا شمار د میاشتو چې عند الله پنځ د الله باندې 12 شهرا څه شی دی دولس میاشتې دی ګوره نو دا دولس شوی او دا غي سره سوره جوړیږي درې کاله بعد دا غي سره درې کاله بعد دیار لس جوړیږي ځکه لس لس ورځې سیوا کیږي نو دیار لس جوړیږي الله وي ما دولس مقرر کړی دي فی کتاب الله په کتاب دا الله کې په لوح محفوظ په تقدیر کې یوم پاغه ورځ باندې خلق السماوات چې پیدا کول الله تعالی اسمان او الارض او زمکا منها بیا د دغه دولس میاشتونه اربعه سلور داسې دي حرمون چې هغه حرامي دي هغه کې جنگ حرام دی هغه څلور میاشتې ذی قعده ذل حج محرم او رجب دي څلورو کې بیا دغه دی ذالک الدین القیم دغه دین دی القیم پوخ په دلایل باندې دا پوخ په دلایل یا قیم ځکه وته وای چې پوخ د ملت ابراهیمی دی کنه فلا تظلموا فیهن نو تاسو ظلم مکوئ فیهن په دغه میاشتو کې انفسکم په ځانونو خپل باندې بالقتال په جنگ سره په دغه وخت کې جنگ مکوئ پکې خو دا خبره ده چې کافرونو سره جنگ کوي غي حمله کړو بیا کوي وقاتل المشرکین او جنگ کوي د مشرکان سره کافتن ټول کما یقاتلونکم لکه هغه چې جنگ کوي تاسو سره کافتن ټول بس بیا سره کوي وعلموا پوشی ان الله مع المتقین یقینا الله تعالی سره د پرهیزګارونه دی بعضی وی دی آیات په دې اخیر سره منسوخ شو مونږ وای نه منسوخ باید راجح قول دار نه منسوخ دفاعي جنگ ته جایز دی اقدامي نه خدا موږ ټول په دفاع کې یو انما النسی زیادت اوس په مشرکان باندې رد کړي مشرکین مکه باندې په هغه په دې میاشتو کې په زمانہ کې هغه یو تصرف کوي ها هغه یې څه بدلون راوړي د الله په دین کې هغه څنګه دی الله تعالی سلور میاشتې محترم مقرر کړی وي په مشرکین مکه کې دا طریقه وا چې د حج په موقع باندې د بنو کنانو نه یو کس ملنګ ونی وته جوړ کړو قلمس په نوم باندې هغه قلمس چې ونه هغه براغه نو دا مشرکین مکه چې دوی د درې میاشتې غو مسلسل دي کنه مخ محترم میاشتې ذل قعده ذل حج محرم نو دا درې میاشتې دوی به وی سو په جنگ نه ځان د جنگ نه ساتي درې میاشتې به موږ جنگ نه کوو نو هغه براغه نو چې عرفات دغه خطبه به وشو عرفات به ختم شنو هغه به اعلان وکوي خبر اوري دی کال در تما پوښ کنه محرم پوښ محرم می در ته حلال کړو د ذل حجی د آبادی صدام ته حلال کړه او تر سفر پورې زی جنگونه کوي سفر به بیا حرام وي خوشی بیا مو سره ربیع الاول هم حرام ده ځکه چې دغه داغي په بدل کې به بیا څه شي هغه به سره برابر کو دا کار کول الله وی دی کافر ته وګوره دا کفر دی انما النسیء یقینا رست والک ول پمیاشتو کې په حرمت د میاشتو کې زیادتون دا زیادت د فل کفر په کفر کې او زیادت فل کفر سی دا کفر دی ها بس دام کفر دی نو ګوره چې فقط د محترم میاشت غزای کدرې بدل کړو کنه الله ورته سو وی کافر پوه شو کنه ازمون د پوره دین بدل کړی دی حدود او قصاص او ورشه بدل کړی دی او نه د شناختی کارت کې ځان ته مسلمان لیکل دا نه کافر کیږي یضل به الذین کفروا گمراه کول چې په دې سره کسان چې کافرانی یحلونه عاما حلال یو کال یو کال حلال کی و اراده جنگ پکې وکي ها مطلب و یحرمونه عاما بل کال ته بیا حرام کی خوش وي د څه لپاره دای لیواتی او د لپاره چې دوی موافق کی عدت ما حرم الله د شمار دغه سره چې الله حرام کړی دي بس صرف شمار برابر چې څلور په کال کې بس دامن پورا کو څلور میاشت حرام دي دا کو فیحلو نو حلال کی ما هغه چې حرم الله چې الله حرام کړی دي زوین لهم خسته کړی شوی دي تاسو اعمالهم بد عملونه دوی والله لا يهدي القوم الكافرين الله تعالی هدایت نه کوي قوم کافر تا نو دا تر دې پورې دویم بابو په دویم باب کې د اهلی کتاب سره اعلان جنگ او د اهلی کتاب د اعلان جنگ دا غي وجه ذکر کړي دیار لس وجه چې دې سره جنگ وکړي ځکه دې کې دیار لس مرزونه دي او دا غي نه پس بیا زجر ورکړو پس باندې په ان د میاشتو کې په تحریم او تحلیل په بدلولو باندې اول اهلی کتاب ته چې هغه کوي او بیا مشرکین ته اهل کتاب پکې زیادت راولي په دې میاشتو کې او مشرکین چې دي نو هغه پکې څه کوي تاخير او تقدیم کوي نو دای په دې وجه باندې دا کړ الله